له السماوات السبع والارض ومن فيهن اسمانونه او ځمکې او څه چې په دوی کې دي د الله تسبیح وایي دا تسبیح فهم او شعور او عقل غواړي کنه نو معلومیږي دا چې دوی کې فهم هم شته شعور هم شته ادراک هم شته عقل هم شته ځکه تسبیح فرع د دې ده نو عقل پکې دی ځکه د الله عبادت کوي دا رنګ الله پاک فرمایي و ام من شیء الا یسبح بحمده په دنیا کې هیڅ شی داسې نشته چې د الله تسبیح نه وایي هر شی د الله تسبیح وایي دا زموږ په چپ چې کومه وسپنه ده دام د الله تسبیح وایي نو چې د الله تسبیح وایي تسبیح او عبادت دی څوک چې عبادت کوي هغه کې فهمي ادراکي شعوري عقلي اگر چې کمی خو یې پکې دارنګه الله پاک فرمائی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ دارنګه الله پاک په بل ځای کې فرمائی، کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ هر شی په خپل عبادت پوه دی، د خپل عبادت په طریقه دا ټوله دنیا پوهیږي، نو ټوله دنیا د الله عبادت کوي، حیوانات دي که نباتات دي که جمادات دي، او عبادت فهم، ادراک، شعور او عقل غواړي. دارنګه الله پاک د ځمکې په باره کې فرمايي، يومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها. نو ځمکه کې هم ادراک، عقل، شعور، فهم دا پکې شته اګر چې د نورو نه کم دی. د ستوني حنانه واقعه خو درته یاده ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوې ستنې ته تکیه لګوله وعظ به یې کولو بیا چې کله منبر جوړ کړو او په منبر ودرېدو نو وچې ستنې ورپسې وژړل فلسفی کو منکر حنان اس از حواس انبیا بیگانه اس اوستنی حنان از هجری رسول دا د حنانی ستنه د حنانی ستنه د پیغمبر په فراق کې ناله میزد چغي والے همچو اربابی عقول لکه د عقلاو په شان چغي او رمباړي والے فلسفی کو منکر حنان اس فلسفه خو د حناني د ژوند نه منکر دي فلاسفه خو از حواس انبیا بیګانه است دا فلاسفه چي دي د پیغمبرانو د حواسو نه بیګانه دي پیغمبر علیه السلام د احد د غره په باره کي داسي وايي هذا جبل يحبنا ونحبه دا یو غر دی زموږ سره مینه کوي مینه څوک کوي چي عقل فهم ادراک او شعور لري نو په دوی کي عقل و د احد په غره کي چي د پیغمبر علیه السلام سره مینه کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي زه هغه کاڼي اوس هم پېژنم چې نبوت نه مخکې به یې په ما سلام اچولو سلام اچول فهم ادراک شعور او عقل غواړي او دا رنګې په صحیحینو کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق حضرت عمر او حضرت عثمان دا څلور واړه په غره ولاړ دي د احد په غره د احد غر د مینې نه وخوځېدو نو پيغمبر عليه السلام په پښه باندې ووالو ورته وي اسکن يا جبل فان عليك نبي وصديق وشهيدان اي غره مخوځيګا فان عليك نبي پتا يو پيغمبر ولاړ دی وصديق بل صديق اکبر ولاړ دی وشهيدان او دو شهيدان دي عمر او عثمان دا دواړه به شهيدان شول نو ګوره د احد غر د مینې نه خوځيږي نو عقل فهم ادراک او شعور غواړي دا کنه الله مولانیروم رحمه الله فرمائی، باد و خاک و آب و آتش بنده اند، با من و تو مرده با حق زنده اند. باد، خاورې، اوبه، اور، دا د الله بندګان دي. با من و تو مرده، ما او تا ورته مړه وایو، خو با حق زنده اند، د الله په نیز دا ژوندي دي. پیش تو آن سنګریزه ساکت است، پیش احمد او فصیح و ناطق است. ستا په مخ کې خو لا د خور شګې ساکتې دي خو د پیغمبر په مخ کې دا ناطقې دي پیش تو استونی مسجد مرد اس پیش احمد عاشق دل برد اس ستا په مخ کې ستونی حنانه دا مړه ده خو د پیغمبر په مخ کې عاشقه او دلبر د اس په پیغمبر زړه بایللې ده زړم لري او په پیغمبر زړه بایللې ده جمله اجزايې جهان پېشې عوام مرده و پېشې خدا دانا ورام. نو امام مثنوي رحمه الله همدې واقعاتو ته پکې اشاره کوي. نو په تیږه کې فهم، عقل، ادراک او شعور هر څه شته. نو ځکه د الله د وېرې نه رارغړي. و ان منها لما يهبط من خشية الله ما یو واقعه اورېدلې ده مولانا علوم رحمه الله د شمس التبریز مریدو نو شمس التبریز یو ورځ اعلان وکړو چې دا چا څه ته پوسی زه ورته جواب ورکوم طالبان ورسره دی او روان دی په دې کوڅو کې خلکو ته وای په بازار کې چې څه ته پوس کوي جواب درته درکوم مولانا روم په یو دکان کې ناست دی د د په ذهن کې یو اشکال و چې ګوره پیغمبر علی السلام په یو حدیث کې راځي ما عرفنا ته حق معرفتک یا الله پاکه کامل معرفت مې ونه پېژندی، ما عرفناک حق معرفتک، نو پېغمبر وایي، ما عرفناک حق معرفتک او شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله فرمایي چې ما الله پېژندلی دی حق معرفته نو دلته د شیخ عبدالقادر جیلاني مرتبه د پېغمبر علیه السلام د مرتبې نه اوچته غوندې ښکاري شیخ عبدالقادر جیلاني وایي ما په حق پېژندلی دی او پېغمبر علیه السلام وایي ما عرفناک حق معرفتک نو د دې سوال تپوس یې ترېنه وکړو مولا شمس التبرېز بابا نه، هغه ورته جواب ورکوي چي فرق په لوښو کي دی، یوه پیاله چي لږي اوبه پکي واچوم وايي زه ډکه شوم او یو ډیم دی چي سمندر پرې راپرېږدم وايي نه ډکېږم، نو د سمندر او د پیالې فرق دی، د ډیم او د پیالې فرق دی، پیاله زر ډکېږي او سمندر زر نه ډکېږي، نو د پیغمبر بلا تشبیه داسي دی لکه یو غټ ډیم نو چې څومره معرفت پکې راځي راځي بیا هم وایي چې دا کم دی او پیاله کې چې لږ راشي مو یې ډکه کړو نو شیخ عبدالقادر جیلاني د پیلې په شان ظرف دومره کم دی د پیغمبر په نسبت لکه پیاله چې څومره کم ظرفیت څومره کم لري د ډیم په نسبت د پیلې ظرفیت کم دی څومره چې ظرفیت کمی هغومره و چې زه زر ډکېږم نو ځکه شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله فرمایي چې عرفته حق معرفته دده ظرف د پيغمبر عليه السلام د ظرف په نسبت کم وو نو ځکه وائي د معرفت نه ډک شو او پيغمبر عليه السلام ظرف ډير پراخه وو بې مريد شو وما الله بغافل عما تعملون او نه ده الله نه خبره ده هغه څه نه چې تاسو یې کوئ افتطمعون ان يؤمنوا لكم افتطمعون استفهام د استبعاد د پاره ده دا ډیره بعیده خبره ده چې بیا هم تاسو تمه ولرئ چې یهود به ایمان راوړي نو استفهام د استبعاد د پاره دی او یا استفهام د پاره د انکار توبیخی دی دوی ایمان نه راوړي افتطمعون یعنی تاسو تمه مکوئ انکار توبیخی دی افتطمعون خو اوله معنا اولاده چې استفهام د استبعاد د پاره شي افتطمعون ان یؤمنوا لكم دلته ایمان په خپله معنا باندې پاتې دی چې دوی به ایمان راوړي خو په لام متعدي شو ځکه متضمن دی معنا د استجابت لره ایؤمنو یعنی یصدقو مستجیبین لکم چې دوی به تصدیق او منلو کې مستجیبین لکم او یا یؤمنو په خپل حقیقت پرېږده په معنا د یصدقو خو لکم کې لام د اجلیت د پاره کا او حذف د مضاف پکې وکا ان یصدقو لاجل دعوتکم چې دوی به تصدیق وکړي له وجه د دعوت ستاسو نه او بیا به ایمان راوړي وقد کان فریق منهم او په تحقیق سره وای وډل ستاسو نه فریق منهم یعنی طائفه من اسلافهم یوه ډله د دوی د اسلافو نه وه چې هغه احبار وو یسمعون کلام الله هغوی به اورېدلو د الله کلام ثم يحرفونه بیا به په هغې کې تحریف کولو من بعد ما عقلوه وروسته د هغې نه عقلوه یعنې ضبطوه ولم یشتبه علیهم صحته وروسته د هغې نه چې د الله کلام به یې زده کړو او د هغې صحت به ورباندې مشتبه نه و خو بیا به هم پکې تحریف کولو نو یحرفونه یعنی یغیرونه فی الاحکام د الله په کلام کې به په احکامو کې تغییر راوستو دا یوه معنا دویمه معنا یې ده یؤولونه تاویلا فاسدا تاویل فاسد پکې کولو دا به تحریف معنوي شي خب معنی دا تبديل کلام من تلقائهم د خپل ځان نه به یو آیات په بل آیات بدلولو یو آیات به وران کړو دا غي په ځای به د ځان نه یو جمله ولیکله تحریف لفظي مراد ده تحریف معنوي نه ده مراد په تورات کې تحریف لفظي وشو تحریف لفظي بیا مستلزم او تحریف معنوي لره خو به هر تقدیر په تورات کې تحریف لفظي وشو قرآن کریم کی تحریف لفظی ممکن نه دی البته تحریف معنوی خلک کوي تر قیامته پورې به داسې ګستاخان او بیادبان پیدا کیږي چې هغوی تحریف معنوی په قرآن کریم کې کوي نو تحریف معنوی خو ډیره دنیا کوي دا پنځپیری دی یو منیر شاکر نومیږي باړه کې زه هاشمي مدرسه کې استاد هم دی باړې ته راغلو هلته په اف ام کې ترجمه شروع کړه یو کال چې ترجمه وکړه نور فساد شروع کړو بې د اپريرير خپلو کې سره په جنګ کړو چې په جنګ کړه دا کومه ډله چې د ده سره ولاړه وه نو د دوی په باره کې به ویلې چې اے اپریدیه قومه الله درته وایي چې د الله په لاره کې وجنګېږي د دې مفسدینو سره دا نور د ده مخالفه ډله به یادوله او اے اپریدی الله درته وایي چې تاسو شهیدان یې تاسو بزرګان یې اپریدیانو تاسو ته الله داسې وایي او تاسو ته داسې وایي چې ښه قتل قتال وکړو نور منګل باغ مشهور شو میر شاکر وتښتېدو یو کال بعد بندي و بیا را خوشې شو چې را خوشې شو بیا دې شیخ محمدو ته راغلو نو اراده یې وه چې بیا باړې ته لاړ شي خو منګلي نه پرېښودو چې نه یې پرېښودو دلته بیا اف ایم ولګولو او د دې ځای نه ویلې چې هغه څومره چې مړ شوي وو هغه ټول مردار دي هغه ده چې ورته شهیدان ویل او قرآن پې تطبیقولو وای دا ټول مردار دي بړستن وای ما توده کړه اوس پکې ما نه پرېږدي او ژړل فریاد به یې کولو نو دا تحریک د خپلو اغراضو مطابق تاویلات دا ټول پنجپیریان او وابیان کوي د خپلو اغراضو مطابق نو تاویل معنوي په قران کې راځي خو تاویل لفظي په کې نه راځي تحریف لفظي په کې نشته او په نورو کتابونو کې تحریف لفظي وو نو دلته یحرفونه نه کم تحریف مراد ده تحریف لفظي ثم يحرفونه بیا به تحریف لفظي کولو په قران کې بعضی علما فرمایي چې دا هغه اویا کسه یادوي هغه اویا کسه چې د الله پاک ملاقات ته موسی علی السلام بوتلو الله پاک ورته بذات ویلي چې دا زما پیغمبر دی او دا زما کتاب دی په دې عمل وکړي چې کله دا اویا کسه واپس راغلو نو خپل قوم ته ویلي چې موږ د الله کلام واورېدو خو الله پاک پکې دا مو ویلي چې تاسو خوښه ده منئ که نه منئ دی پکې د ځان نه زیات کړو نو دا تحریف لفظي کوي ثم يحرفونه بیا دوی پکې تحریف لفظي کولو په خبره خو پوه شو کنه درې معناګانې درته ما ذکر کړې اوله یغیرونه فی الاحکام دویمه یؤولونه تاویلا فاسدا د دې تعلق د تحریف معنوي سره دی راجح تحریف لفظي دی چې تبدیل کلام من تلقائهم د خپل ځان د طرف نه به یو کلام په بل کلام بدلولو درې معناګانې مې درته ذکر کړې دا درېمه تحریف لفظي دی نو تحریف لفظي اولا دی دوی به تحریف لفظي کولو من بعد ما عقلوه یعنی من بعد ما ضبطوه ولم يشتبه عليهم صحته ورسته دا غینه چې دوی به خیات کړ د الله کلام او داغه صحت به په دوی باندې مشتبه نو وهم يعلمون او حال دا چې دوی پوهیدل واذا واذا لقوا الذين امنوا دلته الله پاک بیان د قبایح د اسلاف د دوی کوي کان فيما قبل بیان قبایح اسلافهم د دوی د اسلاف د قبایح بیانو دلته الله پاک د دوی قبایح ذکر کوي مخکې د تیرو یهودیانو بیان او اوس د دې موجوده یهودو بیان کوي چې د پیغمبر علی السلام په زمانه کې کوم موجودو نو الله د دوی په باره کې فرمایي و اذا لقوا الذين امنوا چې کله دوی مخامخ شي د هغه خلکو سره چې مؤمنان دي قالوا آمنا دوی وایي چې آمنا دا خو د منافقو يهودو بیان دی کنه يهودو کې دوه ډلې یو ډله د کافر و او بل ډله منافق و نو منافقانو به دا ویلې کافرانو خدا نه ویلې نو دام د قتل بنو فلان په شان دی بعضو پکې دا ویلې و اذا خلا بعضهم او چې کله بلاړه بعضی د دوی چې ساکیتون بو الا بعض بعض نور ته چې منافقونو نو قالو دوی به ورته ویلې اتحدثونهم آیا تاسو مؤمنانو ته خبر ورکوي بما فتح الله عليكم فتح په معنا د قصوه بما فتح الله علیکم یعنی بما قص الله علیکم په هغه سبانی چې الله بیان د هغه کړه د تاسو ته فتاح خاص ته وای فتاح کسی بیانول کی ته وای نو فتح په معنا د قصوا بما آیا تاسو خبر ورکوي مؤمنانو ته بما په هغه سبانی فتح الله چې د هغه قصه بیان کړې ده الله پاک علیکم پتا سو باندې قص الله علیکم الله ورته دا قصه بیان کړې ده چې ان محمدن حق محمد صلی الله علیه وسلم حق دی او دغه سي رنگ دی داسې سترګې دي نو د پیغمبر قصې چې کومې په تورات کې بیان شوې دي نو تاسو مؤمنانو ته د تورات نه هغه قصې بیانوي ليحاجوکم دا متعلق تر تحديث پورې دی مراد تاکید د تنکیر دی یعنی مطلب یې دا دی چې دا بیان د آیتونو د تورات چې کوم د پیغمبر سره تعلق لري دا چې تاسو پیغمبر ته بیانوي دا خو یو منکر فی نفسه دی لیکن لیحاجوکم د وجنا بیا زیات منکر دی نو تاکید د تنکیر او د منکر والی راولي دا یو منکر کار دی چې تاسو د تورات رازونه ورته وایي او زیات منکر په دې صورت کې دی چې دا به تاسو سره محاجات هم کوي چې ګور تاسو په کتاب کې لیکلي دي چې دا سي پیغمبر برازي دا سي کتاب برازي او دا د اهل صفاتو سره مطابق پیغمبر دی نو ليحاجوکم يحاجو د باب د مفاعله د مبالغه د پاره دی یعنی ليحتجو به علیکم مؤمنان به احتجاج پام دی باندې تاسو په خلاف کوي چې تاسو په کتاب کې هم دا لیکلي دي او یا باب د مفاعلې په خپل حقیقت پاتې دی د یو جانب نه استدلال دی د بل جانب نه سماع ده نو ځکه الله صيغه د مفاعلې ذکر کړه یعنی لیخاصموکم به یعنی د محمد صلی الله علیه وسلم صحابه به بیا تاسو ته وایي چې قد اقررتم انه نبی حق فی کتابکم تاسو په خپل اقرار کوئ چې دا برحق پیغمبر دی او تاسو په کتاب کې د صفات شته ليحاجوکم به عند ربکم عند ربکم په قیامت کې خدا مناظره نه ده دا مناظره خو په دنیا کې ده نو دا عند ربکم معنا ده فی دین ربکم دوی به مناظره در سره کوي په دین در رب تاسو کې افلا تعقلون آیا تاسو حق نه لرئ چې پیغمبر علی السلام ته د تورات رازونه وایي نو الله فرمای اولا يعلمون استفهام د انکار د پاره ده اولا يعلمون اي دوی نه پويږي استفهام د انکار د پاره دی او په دې کې د خبرې ته اشاره ده چې دا ورستنې مضمون ان الاتي بالمعصيه مع العلم اعظم وزرا څوک چې ګناه سره د علم نه کوي د د ګناه ډیره زیاته نو د مخکې د علماو ګناه ده ورسته د امیانو ګناه ده نو د علماو ګناه ډیره زیاته ده استفهام د انکار د پاره دی او په دې کې د خبرې ته اشاره ده چې ان الاتیه بالمعصیه مع العلم اعظم وزرا او لا يعلمون الله پاک فرمای ایا دوی په دې نه پويږي ان الله يعلم چې بشک الله خبر ده ما يسرون په هغه صفات حقيقي او د محمد صلی الله علیه وسلم چې دوی پټول نو ما عبارت د صفات حقيقي او نه ده وما يعلم وما يعلنون او په هغه صفات عنديو چې دوی د ځان نه په تورات کې لیکلي وو دوی د پیغمبر حقيقي صفات وران کړي او عندي صفات په کې لیکلي وو نو هغه عندي صفات ښکارا کول حقيقي صفات پټول او یا ان الله يعلم ما يسرون ما يسرون نه عداوت مراد ده د منافقانو د پیغمبر سره دښمنی په سره کې پټه ساتله و ما يعلنون هغه صداقت چې دوی ښکارا کولو نو دوستی به ښکارا کوله یا ما يسرون هغه کفر چې دوی پټولو و ما يعلنون او هغه ایمان چې دوی ښکارا کولو سری مقدم کړو ځکه د دې مرتبه مخکې ده عربان وایي، ما من شیء یعلن یعلن الا هو او مبادیه قبل ذلک مزمر هر شی چې ښکارا کولای شي نو دا په خپل یا د دې مقدمات اول پزړه کې پټ وي او وروسته ښکارا کیږي نو اول مرتبه د سر د بیا مرتبه د اعلان ده الله پاکم په دې ترتیب باندې ذکر کړم ومنهم امیون الله پاک فرمای بازی په دوی کې بیان د جهالت اليهود دی مخکې د علماو د يهودو بیانو اوس د دوی د جاهلانو بیان دی ومنهم امیون الله فرمای بازی په دوی کې امیان دي امی چاته وای من لا یكتب ولا يقرأ چې نه لیکل کولې شي نه لوستل کولې شي منسوب الى امه العرب امة العرب هم داسې و چې نه لیکل کولای شو نه لوستل کولای شو یا منسوب دی ام ته مور ته دوی داسې دي کما ولدتهم امهم لکه څنګه چې د مور نه زیږېدلي وو دغسې دي نو ومنهم امیون بعضې په دوی کې امیون دي لا يعلمون الكتاب نه پوهېږي دوی په کتاب باندې د کتاب نه تورات مراد دی دوی په تورات نه پوهېږي لا يعلمون الكتاب الا امانیه امانیه جمع د امنیه ده اصل کې امنویه ده د افعوله وزن ده په اصل کې ما يقدره الانسان في نفسه زړه کې چې کوم انسان تصورات کوي دي تصورات ته امانی وای دلته معنا مراد چې د اکاذیب دي دوی نه پوهیږي مګر په اکاذیب او په دروغو او یا دوی نه پوهیږي چې ان خا الا امانیه په خبره خو پوه شو کنه د امانی خپل معنا څه ده ما يقدره الانسان في نفسه هغه چې انسان په خپل زړه کې مقدر کوي یعنی د انسان انساني تصورات د ته امانی وایي دلته ترینه مراد اکاذیب دي دروغ الا امانیه یعنی اکاذیبه دوی پوهېده په اکاذیبو، د دروغو په قصو پوهېده، عامیان بېچاره ګان خو نه پوهېږي، خو څوک چې ورته د دروغو قصې بیانوي هم هغې ته یې غوږ نیولی. اوس د دې تبلیغ په برکت اکثره د دې خرافاتو نه الله خلاص کړ. دا تبلیغ یو خو دا فایده په کې وشو چې د خلکو منځونه په کې زده شو، دین یې په کې زده کړو. اکثره ډمان په کې صوفیان شو، خخه بزرګان شو او دویمه فایده په کې دا ده چې د دې خرافاتو ته اوس دومره چندانې غوږ نه نیسي. که ستاسو خیال وي دا د دروغو مقررین اوس نه چلېږي. یو مولي طارق نومېدو، یو احسان الله حسین نومېدو، دروغو کیسې اوس یې څوک نه بیایي. نو تبلیغ کې دغه غټ غټ برکتونه هم شته د دې امانیو نه د عوام خلاص شو د یهودو عوام چې په دې امانیو کې ګرفتارو او د دروغو په امیدونو کې راګیر وو نو الا امانیه وانهم الا یظنون ندی دوی الا یظنون مگر د الا یظنون مگر ګمانونه کوي دروغ وایي فویل للذین یكتبون الكتاب الله پاک فرمای ویل ویل صيغه د مصدر ده لا فعل له من لفظه د خپل لفظ نه فعل نه لري ولا یسنا ولا یجمع تسنیه کیږي او جمع کیږي نه نو ویل د دې ډېری معناګانې دي پنځه معناګانې زرته ذکر کوم ویل په معنا د فضیحت رسوایی ویل رسوایی د الفضیحه دویم معنی د شدت الشر سخ شر دریمه معنی د الحزن غم ده څلورمه معنی د الهلاکه او پنځمه معنی د وادن فی جهنم په جهنم کې یو کند ده په حدیث کې راغلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ویل وادن فی جهنم په جهنم کې یو کنده ده، کافر چې په دې کنده کې وغورځول شي، نو څلوېښت کاله به په هوا کې روان وي، مخکې د دې نه چې بېخ ته رسېږي، څلوېښت کاله به په هوا کې نو ویل یعنی فضیحه یا شدت شر یا حزن یا هلکه یا واد فی جهنم په جهنم کې یو کند ده ویل مبتدا ده کچرته عالم کې نو بیا خو معرفه ده د کند د جهنم د پاره ثم يقولون بیا دوی وای هاذا من عند الله دا د الله د طرف نه دی د خپل ځان نه لیکلی بیا وای دا د الله د طرف نه دی لکه دا د بریالینو د وابیانو میشن دی هر وابی بلکې د وابیانو خاص میشن دی هر وابی خپل خبره ته د الله خبره وای هاذا من عند الله تاسو به وابیان لیدلی وی کنه قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول په دینوم بیا خپل تقریر کوي وای زه قال الله قال الرسول وای یو ګنټه قال الله قال الرسول وای په دې یو ګنټه کې چرته یو آیات او حدیث وای نو ټول خپل خبرې کوي نو خپل ټول خبره ته د الله او د الله د پیغمبر خبره وای زما د یو وابي سره مناظره و نو هغه وابي وای خپل مرګرو ته وابيان ناستو وایي ګورې الله فرمایي فان تنازعتم فی شیء که په یو شي کې مختلاف راغلو فردوه الی الله والرسول الله پیغمبر ته حواله کوي امام سے بنه یاد کړي الله پیغمبر یاد کړي نو اختلافي مسله به الله او د الله پیغمبر ته حواله کوي چې زما نمبر راغلو ما اوس دلته چې زما اوس بحث دی په اختلافي کومه مسله کې قرات خلف الامام دی په دې سره مناظره ده ته وایي چې اختلافي مسله الله او د الله پیغمبر ته حواله کا یو طرف ته دا وایي چې الله او د الله پیغمبر ته حواله کا بل طرف ته د عوام راوستي دي دوی ته وایي چې ماته حواله کا دوی خو تاسو حواله کړی دا نو ته د دوی الله یو کته د دوی پیغمبر دوی خو الله او د الله پیغمبر ته حواله نه کړه ستا ډټ سری ته حواله کړه واټه بلاوه مې دوی خو تاسو حواله کړه ته دوی ته وایي چې الله او د الله پیغمبر ته حواله کوي بیا ورته وایي چې ماته حواله کوي نو ته الله او پیغمبر شوې کنه دا دعوه د الوهیت او د نبوت شو کنه چې یو طرف ته وای الله او د الله پیغمبر ته حواله کړه دی وای چې ما ته حواله کړه دوی وای چې مخ خپل مسائل الله او د الله پیغمبر ته حواله کړو به تا ته حواله کړی دي نو خو ته دوی الله او پیغمبر شو نو هر وبي د خدای او د پیغمبري دعوه کوي نو دا رنګ دا يهودم وو دوی به هر خبره ته ویلي هاذا من عند الله دا د الله د جانب نه دا و بیا چې خپل رائے پیش کیم وای دا آیات او حدیث دی وای زه آیات آیات او حدیث پسې زم او ته وای د امام پسې زی حالان کې خپل رائے پیش کړي خپل رائے ته آیات او حدیث وای ثم يقولون هذا من عند الله به دوی وای چې دا د الله د جانب نه دی یو بده یو چاته نه تپوس کړي دی وایي چې تاسو دې منې ته ولې پاکه وایې وایي وروره زه ورته پاکه نه وایم د الله پیغمبر ورته پاکه وایي ما ته د تکلیف راواخیستو جواب مې ورسره یو ځای کړ چې ګوره د الله پیغمبر نه هغه محمد صلی الله علیه وسلم نه دی مراد خپل ځان مراد دی چې زه د الله پیغمبر يم زه ورته پاک کوم دا په یو موضوعي حدیث کې نشته چې دا پاک ده دا څنګه وایي چې د الله پیغمبر وایي چې دا پاک ده خپل خبرې ته د الله د پیغمبر خبره وایي دا جواب مې ورسره یو ځای کړو نو هغه بیا ډیر زیات وچلېدو او ابي ډیر په وشرمېدو نو د الله پیغمبر کوم ځای کې ویلي چې دا پاکه ده ثم یقولون هذا من عند الله بیا دوی وایي چې دا د الله د جانب نه ده خپل خبره یې دی چې دا د الله د جانب نه ده دا څه نه وایي چې دا زما د جانب نه ده لیشترو به ثمنا قلیلا د دې لپاره چې واخلي ور باندې پیسې لګي د امیانونه فویل لهم الله پاک فرمای د دوی لپاره هلاکت ده مما من تعلیلیه ده متعلق تر ویلونه پورې ده ویل ورته ولې ده لوجد ما كتبت ايديهم نه یا ما موصوله ده یا مصدریه ده درې وړ احتمال پکښتا وویل لهم مما یکسبون او الله پاک فرمای د دوی لپاره ویل ده مما یکسبون لوجد اغه سنه چې دوی کم وګټل کمی روپۍ چې دوی وګټلې لیکلی وکړه او په هغې روپۍ وګټلې نو دا لیکلو د لیکلو د وجې نم دوی ته ویل دی او د دې ګټې د وجې نم دوی ته ویل دی وقالو لن تمسن النار ووح وقالو دا جمله حالیه ده عطف د مخکې په وقت کان فریقون باندې وقت کان هغه جمله حالیه و دام جمله حالیه ده دا وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده دوی ویلي چې موږ ته به هیڅ کله ور راونه رسیږي الا اياما مگر ورځي معدوده د شمیر معدود کې نه د تقلیل نه ده یعنی لکه ورځي به موږ په ور کیو یو د دروغ حدیث بیانولو د یعقوب علیه السلام نه چې یعقوب علیه السلام فرمایلی دی چې الله به زما بچیو ته عذاب نه ور کوي الا تلحت القسم الا تحلت القسم مګر د قسم د حلالولو د پاره یو څو ورځې به زما بچي ورته داخلي اول خو دا حدیث موضوعي دی د یعقوب علیه السلام نه دویم دا که صحیح شي نو د خپل ابزات بچیو په باره کې دی چې هغه یوسف علیه السلام سره ظلم کړو نو د ظلم د وجنه خلک جهنم ته ځي او واپس الله د جهنم نه راوباسي دا د یعقوب علی السلام د بچیو تخصیص هم پدې کې نشته هر ګناګار هم داسې دی ګناګار کده الله اراده ورته وشي او څوړ زی ورته بی او به د ور نه راوباسي نو دا د یعقوب علی السلام د بچیو تخصیص پکې نشته نو الله پاک فرمای الا ایام معدوده دوی ویل چې موږ به ورته نزو مګر یو څو ورځې اول خو د حدیث موضوعي دی که صحیح شي نو بیا د یعقوب علی السلام د بذات بچیو په باره کې دی د ورسته یهودو په باره کې نه دی ځکه ورسته یهود کافرانو د کافرانو په باره کې دانشته چې یو څو ورځې به جهنم ته ځي او بیا به د جهنم نه راوځي قل اتخذتم عند الله عهدا الله فرمای ته دوی ته وای چې آیات تاسو اخسته ده د الله په نيز باندې عهدا عهد کې نه د اخبار نه ده یعنی الله تاسو ته دا خبر درکړی دی چې تاسو به یو څو ورځې جهنم ته ځئ او واپس به بیا د جهنم نه راوځئ عبد الله ابن عباس صاحب دلته معنا داسې کوي هل قلتم لا اله الا الله آیا تاسو لا اله الا الله ویل دا دا د الله د طرف نه عهد دی چې څوک لا اله الا الله وایي هغه به جهنم کې مؤبد نه وي کوي یو څو ورځې به واپس به الله راو باسي نو دا الله عهد لا اله الا الله دی آیا تاسو د الله نه عهد خسته دی د الله عهد دا دی چې څوک لا اله الا الله وایي محمد رسول الله غو جنت ته ځي اگر چې یو څو ورځې جهنم ته لاړ شي فلن يخلف الله دا جزاء د پر د شرط مقدره ده ان اتخذتم عهدا فلن يخلف الله عهده کتا سو عهد خستی نو بیا الله په خپل عهد کې مخالفت نه کوي ام تقولون ام په معنا ده بل بلکې تاسو وایي په الله پاک باندې ما لا تعلمون هغه خبره ده الله پورې تړي لا تعلمون صدقه چې دا غي پرشتینوالي تاسو خبر نه یی چې هغه د دروغ حدیث تاسو بیانوي یعقوب علی السلام ته منسوبوي چې الله يعذب بنيه الا تحله القسم بلا ولنا بلا حرف ایجاب ده جوابا لنفي متقدم مخکې چې کوم نفر راشي دا غي د پر دا جواب ده پښتو کې معنا دا ده چې ولنا بلا من کسبا یعنی لیس الامر کما ذکرتم دا سینه د لکه څنګه چې تاسو وای بلکې خبره دغه ده من کسب سیئتا بعضی علما وی چې بلا بسیط دی او بعضی وی چې مرکب دی بل او الف دا پکې زیات شوی دی دا آیات کریمه کبرا ده د پاره د صغرا سهلت الحصول اصل کې صغرا او کبرا دا سي جوړو انتم کسبتم سیئتا تاسو ګناهونه کوئ یو سړی ګناه کوي موږ هم ګناهګار یو او کافران هم ګناهګار دي خو په موږ باندې ګناه احاطه نه ده کړې ځکه موږ یې حلاله نه ګڼو او کافران یې حلاله ګڼي واحاطت به خطیئته او احاطه وکړي په دوی باندې ګناهونه د دوی باستحلالها احاطه په دې طریقه راځي چې ګناه وکړي او حلاله وګڼي شعب القادر رحمه الله فرمایي چې د احاتی معنا دا ده چې ګناه کوي او شرمېږم نه ګنام کوي او شرمېږم نه بے شرم ګناګار په دا ګنام کوي او ګناه ور باندې احاتم کوي واحاتت به خطيئته فاولئک اصحاب النار دا خلق چې دی الله پاک فرمایدا اصحاب د ور دي د ور والا خلق دي ملازم د اور سره دي هم فيها خالدون دوی به په دې اور کې د همیشه د پاره والذین آمنو هغه خلق الله پاک فرمایي چې ایمان راوړی دی او عمل الصالحات عطف د عمل الصالحات په امنو باندې دا په تغییر باندې دلالت کوي چې د اعمالو د ایمان په مابین کې تغییر دی د ایمان د حقیقت نه عمل خارج دی ځکه د معطوف او د معطوف علیه په مابین کې تغییر وي اولئک اصحاب الجنت دا خلق د جنت والا دي هم فيها خالدون دوی په دې جنت کې هميشه ګوره مخکې آیات کې د کافرانو په باره کې الله ویلي فاولئک اصحاب النار فای پکې راوړه او دلته د ولذین امنو د مؤمنانو په باره کې وایي اولئک اصحاب الجنت دلته فان ذکر کړي التفا ذکر کړي فاخو د تاکید د پاره راځي کله د عطف د پاره راځي التفا د تاکید د پاره ده او تاکید محل د تاکید غواړي الته وعید ده او دلته وعد ده الوعید من الكریم يحتمل الخلفه وعید د کریم نه احتمال د خلف لري او وعد د کریم احتمال د خلف نه لري کریم انسان دی معزز ترین شریف ترین انسان دی تا ته دمکی درکړه چې تا سره به زه ګورم نو دی په دې دمکۍ حمل نه کوي الوعید من الکریم یحتمل الخلف هغه احتمال د خلف لري اوس تمافي کوي خو چې وعده در سره وکړه نو بیا خپل وعده پوره کوي نو کریم په وعید وفا نه کوي او په وعده وفا کوي په انسانانو کې همداسې ده کنه الکریم من الوعید من الکریم یحتمل الخلف کریم ذات چې کله تا ته دمکی درکي وعید درکي احتمال د خلف لري خو وعد احتمال د خلف نه لري نو وعد احتمال د خلف نه لري او وعید احتمال د خلف لري نو چې کله احتمال د خلف چا بدل ته دا توهم کول چې الله کریم ذات دی او په مخ کې آیات کې وعید ذکر شو او الوعید من الکریم یحتمل الخلف نو کې دې شي الله به جهنم ته داخل نکي نو الله فاد تاکید راوړه چې نه په دې وعید کې احتمال د خلف نشته فاولئک فا د تاکید راوړي اگر چې الوعید من الکریم یحتمل الخلف ده خو د الله په جانب کې احتمال د خلف نشته فاولئک فا د تاکید ذکر کړه په مطلب وایي نو الته محل د تاکید شته او دی ورسته کې خو وعد ده کنه او وعد د کریم احتمال د خلف نه لري نو تاکید نه غواړي نو ځکه مجرد د فا نه ذکر کړو نو وی فرمل چې اولئک اصحاب النار دا یو جواب او د دې نه ښه جواب دا دی چې مخکې فا د ترتب دپاره ده دا ګناهونه مرتب علیه دپاره د دخول د جهنم دي جهنم ته الله چې داخلي سزا ان داخلي ابتداء ان نه داخلي د ګناهونو د وجې نه داخلي نو فا د ترتب دپاره او د وروسته کې فا ذکر نه کړه ځکه جنت ته داخلېدل ابتداء دي جزاء نه دي ابتداء دي خالص د الله فضل دی د الله په فضل خلک جنت ته ځي د اعمالو په وجه نه ځي صحیح شو نو دلته سببیت نه و تر ترتبواله نه و نو فای ذکر نه کړه او مخکې سببیت نو الله فا ذکر کړه ګوره څوک چې ایمان انسانان تقریبا په درې قسم دي اول چې ایمان هم لري عمل صالح هم لري دا غوی د پر ثواب دایمي دی چې الله دلته ذکر کړو والذین آمنوا وعملوا الصالحات د دوی لپاره ثواب دایمي دی هم فیها خالدون یو ډول الله دلته ذکر کړه دویم ډول هغه د چې نه ایمان لري نه عمل صالح لري دا وی ذکر الله مخکې وکړو فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون هغه ته عذاب دایمي دی نو چې ایمان او عمل صالح لري ثواب دائمي دی درته چې ایمان او عمل صالح نه لري به درته عذاب دائمي دی یو دریم جنس الله نه دی ذکر کړی هغه په نورو آیاتونو کې ذکر کړی چې ایمان لري لیکن عمل صالح نه لري هغه ته به الله ثواب او عذاب دواړه یو ځای کوي ایمان یې لري، ایمان لري نو ثواب به ورکوي، عمل صالح نه لري نو عذاب به ورکوي، که اراده یې وشي نو ثواب او عذاب به یو ځای کوي او دې انسان ته به یې ورکوي چې ایمان لري او عمل صالح نه لري، خو اول به عذاب وي وروسته به ثواب وي، اول به جهنم ته ځي او وروسته به جنت ته ځي، دا درې قسمه انسانان دي او څلورم قسم انسان هغه دی چې ایمان نه لري او اعمال صالحه لري دا شرعا محال دی چې ایمان یې نشته او اعمال صالحه یې شته نو د اعمال صالحه دپاره ایمان شرط دی و اذا فات الشرط فات المشروط و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل یاد که هغه وخت الله پاک فرمای چې ما واخیسته مضبوطه وعده د بنی اسرائیلو نه لا تعبدون الا الله چې تاسو عبادت نه کوئ مګر یوازې د الله جمله خبریه ده کنه لا تعبدون الا الله جمله خبریه ده تاسو عبادت نه کوئ مګر یوازې د الله عبادت کوئ خدا جمله خبریه په معنا کې انشائیه ده په معنا کې نه ده چې عبادت مکوئ سوا د الله نه خو د انشائی په ځای خبریه ذکر کړه تاسو تلخیص کې وایي چې کله د انشائی په ځای خبریه ذکر کیږي مبالغتن چې دا عبادت دومره اهم دی لکه د امر سره چې به امتثال راغلی وي او الله ترې نه به اخبار کوي نو لا تعبدون الا الله قائلین پکې مقدر کا یا قلنا پکې مقدر کا چې د ما قبل سره ربط راش لا تعبدون الا الله چې تاسو به عبادت نه کوئ مګر یوازې د الله عبادت به کوئ احسنو پکې مقدر کا په لفظ کې بم انشایي په معنا کې بم انشایي احسنو بالوالدین احسانا احسانو کې د مور او پلار سره احسانو احسان څه ته وایي د احسان درې نوعې دي ترک الاذا خدمت بدني او خدمت مالی دا درې واړه د والدینو کوه ترک الاذا مور او پلار ته ضرر مرسوا دویم خدمت بدنی د مور او پلار بدنی خدمت کوه دریم خدمت مالی نو احسانا الله مطلق ذکر کړی دی د درې وړو انواع د احسان ته ور شامل دی او ګوره والدین مطلق ذکر کړه د مؤمنانو قید ونه لګولو چې بل والدین المؤمنین په دې کې الله دې خبرې ته اشاره کوي چې دوی د احسان قابل دي والدین من حيث انهما والدین د دې حیثیت نه چې دا والدین دي قطع نظر د دې نه چې دا کافران دي که مسلمانان دي خو استحقاق د احسان لري مستحقین د دې دي چې تور سره احسان وکړي مسلمان دی که کافر دی کفر او اسلام دا موقف مدار د احسان نه دی مدار د احسان والدیت دی چې دا ستا پلار دی یا د مور ده دا والدیت ورته علت دی په خبره پوه شوي کفر او اسلام ورته علت نه دی نو ځکه الله د کفر او د اسلام قید هم پکې ونه لګولو د کافر سره به هم احسان کوي او د مسلمان سره به هم احسان کوي خو چې پلار او مور دی وي وبالوالدین احسانا د والدینو سره به کوي احسان والدین تسنیه د والد ده والد اطلاق په پلار کیږي او په مور اطلاق کیږي بعضې علماء وایي چې لا یطلق الا علی الاب که اطلاق یې په پلار وشي نو بیا به تغلیبا ذکر د پلار شوی وي مور به هم پکې داخلوي وبالوالدین احسانا وذي القربى ذي القربى په چا عطف دی په دې والدینو د ذل قربا سره احسان کوه وذل قربا ذل قربا قربا صيغه د مصدر ده الف پکې د تانیث د پاره ده خپلوان خپلوي په دوه قسمه ده یو قرابت الرحم ده ذوی الارحام دي یو قرابت الصلب ده یعنی قرابت الصلب چې هغه ته عصبه وي نو عصبه دي خپلوان دي ذوی الارحام دي خپلوان دي ذوی الفروز دي خپلوان دي وذی القربی د خپلوانو سره الله پاک فرمایي چې د دوی سره احسان کوه والیتاما او د یتاماو سره احسان کوه یتاما د فعالا وزن دی الف پکې د تانیس د پاره دی جمع د یتیم د لکه ندیم او نداما په ایتام باندې جمع کیږي خپل معنی د انفراد چې د مور د پلار نه یوازې شوی او یا د یتیم معنا د غفلت یتیم ته یتیم د دې وجې نه وایي چې یو تغافل عن بره د سره د کومک د کولو نه خلک غفلت کوي او یا په معنا د ابطا سره د یتیم لابطاء البر عنه خلق ترې نه نیکی سستي نیکی ترې نه شاته کوي نو د یتیم درې معناګانې دي انفراد غفلت ابطاء انفراد هم پکې شته د پلار نه یوازې شو غفلت هم پکې شته خلک ترې نه غافل وي ابتوا هم پکې شته خلک د نیکۍ کوو په د نیکۍ په کولو کې ورسره سست دي په انسانانو کې یتیم هغه چاته وي چې پلار نه وي په څارویو کې هغه چاته وي چې مور نه وي په مرغانو کې هغه چاته وي چې پلار او مور نه وي پلار او مور دواړه نو ول یتاما د یتیمانو سره نیکی کوا ول مساکین او د مسکینانو سره نیکی کوا وقول للناس حسنا او د خلق سره وای خلق ته نیک وینا ګوره والدین مقدم کړو د الله نو رسته ذکر د والدین وکړو لانهما مقدمان فی الاحسان الیهما من کل احد د ټول دنیا نه د الله په سیورسته در سره مور او پلار احسانات شروع کړی دي مور او پلار بې غرضه احسان در سره کوي بې لالچه هیڅ غرض نه لري او تا سره احسان کوي او د ټولي دنیا نه مخکې در سره دوی احسان شروع کړی دی نو ځکه الله پاک اول ذکر د والدینو وکړو ځکه د دوی احسان د ټولو خلکو نه مخکینی دی او بې غرضه دی بیا الله پاک ذکر د ذوی القربا وکړو وجه دا ده چې د خپلوي د خپلوي چې ده صلة الارحام چې دا د مؤکده ده د خپلوي ډیره مؤکده ده خپلوي تقاضا د ډیر احساناتو کوي دویم دا چې د خپلوان دا د مور او د پلار سره په قرابت کې شریک دي د مور او د پلار هم سره قرابت دی د خپلوانو هم قرابت دی خو د مور او پلار ډیر دی او د خپلوانو کم دی دریم دا ده چې د والدین منشه لپاره د قرابت دي منشه د خپلوي والدین دي خپلوان د والدینو د طرف نه سړی ته پیدا کیږي اکثره او په یو حدیث کې راغلی دی چې ان الله خاطب الرحمه الله د رحم سره خطاب وکړو او ورته ویل چې انت الرحیم و انا الرحمن اسلو من وصلکی و اقطع من قطعکی زب هغه څوک د خپل رحمت سره وصل کوم چې خپلوي وصل کوي او هغه څوک به د خپل رحمت نه قطع کوم چې خپلوي قطع کوي نو دویمه مرتبه کې الله ذکر د ذوی القربا وکړو او دریمه مرتبه کې الله پاک ذکر د یتاما کوي ځکه د دوی قدرت په ګټه وټه نه په یو حدیث کې راځي انا وکافل الیتیم فی الجنه کهاتین زه او د یتیم کفیل دا په جنت کې داسې یو برابر یو سو بابا او استاد سره یو ځای کړ چې ما او کفیل د یتیم په جنت کې داسې یو او په اخر کې ذکر د مسکین وکړو ځکه مسکین د خپل ځان خدمت کولی شي د دوی دوړنه مرتبه ورسته ده ذوی القربای په صيغه د مفرد ذکر کړه ځکه د دې نه جنس مراد دی او یا د دې وجه نه چې لأن اضافه تزي الى المصدر يفيد العموم ذل قربا قربا خو صيغه د مصدر و نو اضافه تزي قربا ته وشو د خپل د استغراق د پاره ده نو ټول خپل ویلې پکې راغلي خپلوي د ذوی الفروز وی که د ذوی الارحام وی که د عصبه وی او په دې کې یو معنوي نکته هم شته خپلوان ډیر دي خو الله په صيغه د زی په صيغه د مفرد ذکر کړو الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي چې خپلوان دي ډیر می دا په منزله د شی واحد ده تقصیر په احسان کې ورسره مکوا ولیتاما والمساکین وقولوا للناس حسنا او خلکو ته نرم خبرې کوي په شان د محمد صلی الله علیه وسلم کې وقول للناس حسنا خلق ته سوي یعنی قول لهم القول الطيب خپل خبرې د خلکو سره کوي وجاوبوهم باحسن ما يحبون خپل خپل جوابونه خلکو ته ورکوي نقول لهم القول الطيب یو معنی دا شو قول للناس حسنا څه معنی قول لهم القول الطيب خلکو سره خپل خبرې کوي دویمه معنا سفیانی ثوری سیب ذکر کړی دا وقول للناس حسنا هغه د دې معنا معنا دا ده چې مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنکر خلق ته امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا قول حسن دی دریم معنی عبد الله ابن عباس یې ذکر کړی دا قول لهم لا اله الا الله مروهم بها خلق ته لا اله الا الله وایي او د لا اله الا الله امر ورته کوي ابن جریج سے فرمایي اعلموهم بما في كتابكم من صفه رسول الله خلق ته علم ورکړي په هغه څه چې تاسو په کتاب کې دي د صفاتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه ښه معنا دا ده چې د دې ټولو لپاره جامعه ده چې مدارات کوي قولو للناس حسنا په دنیا کې څه کوي مدارات مدارات به دې ټولو ته ور شامل دي یو مدارات دی او بل مداهنت دی په دنیوي امورو کې سستۍ ته مدارات وایي دنیوي امورو کې د بل چا اغراض په خپل غرضونو مقدم کول د بل چا غرض په خپل غرض مقدم کول لکه ته وګي ستم ډوډۍ ته ضرورت ده د بل طالب هم ډوډۍ ته ضرورت ده خو ته بل طالب د خپل ځان نه مخکې کی دنیوي اغراضو کې بل چا ته په خپل ځان تقدیم ورکې نو دې ته مدارات وایي دا مدارات مستحسن دی الله پاک دلته په امر کړی دی چې وقول للناس حسنا یعنی په دنیوي معاملاتو کې دنیوي اغراضو کې د بل چا حوایج د خپل حوایج نه مخکې کا دې ته مدارات وایي صحیح شو او بل مداهنت دی په دینی امورو کې سستۍ ته مداهنت وایي چې د دنیوي اغراضو نه د دینی امور نه تیر د دنیوي اغراضو لپاره په دین کې سستی وکړي د دنیوي لالچ د وجې نه په دین کې سستۍ ته مداهنت وایي مداهنت مضمون دی او مدارات چې دی معمول به دی وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه الله پاک فرمای سم ادا کوي منځ د مونږ نه مراد هغه مونږ دی چې د دوی په دین کې په دوی باندې فرضو واتو الزکات ورکې زکات وکانت زکات اموالهم قربانا تاكله النار د دوی زکاتونه هغه به ور سوځول ثم تولیتم الله پاک فرمای بیا تاسو تولی وکړه دا التفات ده مخکې صيغه د غایب وي ثم تولیتم او اوس الله پاک صيغه د مخاطب ذکر کوي بیا تاسو اعراض وکړو یعنی اعرضتم تولیو حسی د چې مخ اړول دي بل معنوي د چې مخالفت ده بیا تاسو مخالفت وکړو الا قليلا منكم مگر لګو خلکو پتا سو کې مخالفت نه کړي وانتم معرضون او الله پاک فرمایي تاسو چې یي معرضون اعراض کوون کې یي جمله اسمیه الله ذکر کړه یعنی عادتکم الاعراض تاسو عادت اعراض ده واذ اخذنا ميثاقكم یاد کړه هغه وخت چې ما واخسته مضبوطه وعده تاسو لا تسفکون دماکم چې تاسو بنت وي وي خپل ویني خپل وینه خو څوک نه توي مطلب دا چې د بل چا ویني مت وي وي لأن قتل الرجل غيره قتل نفسه سړی چې خپل خپلوان وژني نو دا سیده لکه خپل ځان چې وژلو لاتصاله نسبا او دینا ځکه خپلوان در سره په نسب کې متصل دي په دین کې در سره متصل دي د خپل خپلوان وژل دا سیده لکه د خپل ځان وژل او یا د الله مقصد دا دی چې بل څوک مو وژنه خو د دینه تعبیر په دې کې چې لا تصفیقونه دماغکم خپل ویني مت ویوي لانه یوجب قصاصا ته چې بل څوک مړ کی نو تبه پکې قصاصيږي نو دا داسې د لکه خپل وینه چې په خپل توې کړه او یا لا تسبقون دماؤکم خپل ځان مو وجنه ځکه چې ته په دنیا کې قتل وکې نو داسې شو لکه چې ځان دی ابدي اور ته داخل کړي او ابدي اور ته داخلېدل دا د خپل ځان وجل دي ولا تخرجون انفسکم من دیارکم او مو باسه خپل ځانونه د کورونو ستاسو نه خپل ځانونه د کورونو مو باسه دلته هغه توجيهات دي خپل ورور د کور نه مشړه ځکه د ورور شړل داسې دي لکه د خپل ځان شړل ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړو وانتم تشهدون د حال مؤکده ده حال دا چې تاسو شاهدان وئ وانتم تشهدون حال دا چې تاسو شاهدان یې پدې میثاق باندې په دې اقرار د پلارانو په دې میثاق باندې ثم اقررتم بالميثاق وانتم تشهدون حال مؤكده ده رافعه احتمال ان يكون الاقرار ذکر امر اخر چې دا اقرار به په دبل شي الله ترنا خسته نو د دې احتمال د رفع د لپاره الله په کو فرمایل چې وانتم تشهدون د دې خه معنا دا ده چې تاسو په پوه شئ د دې موجودو يهودو ته الله خطاب کوي چې انتم ايها الموجودون تشهدون على اقرار اسلافكم اي موجودو يهودو تاسو د خپل آبا او اجدادو په اقرار باندې شاهدان هم یی تاسو اوس هم شاهدی وای چې زموږ د پلارانو نه الله پاک دا وعده خسته و ثم انتم دا ثم د استبعاد فی الوقوع د پاره ده ثم انتم هؤلاء تقتلون بیا تاسو چې یی هؤلاء اے عیسویانو تقتلون انفسکم تاسو ځانونه وژل ګورې دلته تاسو به الفیه نه ویلي الفیه کې د نحوی یو قاعده ذکر کړي هغه ته اختصاص وایي په دې اختصاص کې درې ټکي دي درې ټکي پکې دي ګوره یو یو مسند ثابت شو یو مسند الیه ته په لفظ کې چې معبر به ضمیر دی دا مسند ثابت شو بل مسند الیه ته په معنا کې چې معبر به ظاهر دی او د دې دواړو مسند الیه ګانو مصداق یو دی دې ته ویل شي اختصاص ګوره مثال درته وایم زدم قدرت کې دومره حیرتونه یو مسند ثابت شو یو مسند الیه ته په لفظ کې چې معبر به ضمیر دی همدغه مسند ثابت شو بل مسند الیه ته په معنا کې چې معبر به ظاهر دی او د دواړو مسند الیه ګانو مصداق یو دی دې ته ویل شي اختصاص لکه ګوره نحن معاشر الانبیاء لا نورثو لا نور سو یو مسند ده په لفظ کې دا خبر د پاره د نحنو ده نو لا نور سو ثابت شو په لفظ کې نحنو ته چې معبر به ضمیر ده امدا لا نور سو ثابت شو معاشر الانبیاء ته په معنا کې چې معبر به ظاهر ده او د نحنو د معاشر الانبیاء مصداق یو ده نو دې ته ویل شي تخصیص دا معاشر الانبیاء منصوب دی بنا بر تخصیص منصوب بنا بر تخصیص داسې دی چې دلته اعنی مقدر دی یا یا حرف ندا مقدر دی د جمهور په مذهب په کې اعنی مقدر دی نحن اعنی معاشر الانبیاء او د اخفش په مذهب باندې یا په کې مقدر دی نحن یا معاشر الانبیاء لا نرسو په دې خو شو نو معاشر الانبیاء به منصوب وي نحن معاشر الانبیاء لا نرسو په دې خو شو بل مثال درته ذکر کوم همدغه اقرن ناسی ثابت شو بل مسند الیه ته په معنا کې چې معبر بالظاهر دی چې العرب دی نحن العرب او د نحنو د العرب مصداق یو دی نو العرب دا منصوب بنا بر اختصاص دی اعنی پکې مقدر دی اعنی العرب او یا پکې یا حرف ندا مقدر دی یا العرب په دې پوښتنه دوه مثال مې درته پیښ کړو په یو مثال کې اسم ظاهر مضاف وو دویم مثال کې اسم ظاهر څه شو معرفه باللام دریم مثال درته ذکر کوم تلخیص والا انا افعل كذا ايها الرجل انا افعل كذا ايها الرجل دا من باب الاختصاص ته په تلخیص کې تاسو ویل دي انا افعل كذا ايها الرجل یو انا دی بل ايها الرجل دی او افعل یو مسند دی افعل كذا دا ثابت ته په لفظ کې انا ته انا معبر بالظاهر دی نه صح افعل کذا ثابت ته په لفظ کې انا تا انا مسند الیه ده معبر بالضمیر ده صحیح او دا افعل کذا په معنا کې ثابت ده ایها الرجل تا ایها الرجل تا او هغه معبر بالظاهر ده او دا انا او دا ایها الرجل مصداق یو ده زه دغه کامل سړی افعل کذا دا کار کوم تلخیص کې دغه مثال ویلی دی نو دریم مثال کې اسم ظاهر ایها الرجل شو یو کې اسم ظاهر معاشر الانبیاء شو په بل کې العرب شو بل کې ایها الرجل شو نو دلته دا العرب معاشر الانبیاء او ایها الرجل دا ټول منصوبات دي دا اسم ظاهر پکې منصوب دی په تقدیر د اعنی او یا په تقدیر د یا پرې پوه شئ دې ته من باب الاختصاص وایي بعضې علما دلته هم اختصاص ذکر کړی دی لکه کیسان امام کیسان وایي چې دلته اختصاص دی ګوره دا تقتلون یو مسند دی دا تقتلون ثابت دی په لفظ کې انتم ته چې معبر بالضمیر دی او دا تقتلون ثابت دی هؤلاء ته په معنا کې چې معبر بالظاهر دی او د انتم او د هؤلاء مصداق یو دی نو د هؤلاء منصوب دی بنا بر اختصاص نو اعنی یا یا پکې مقدر دی نو د کیسان په نسبت به ترجمه دی انتم تاسو چې یې اعنی هؤلاء مطلب مې دغه يهودي یا یا هؤلاء یا يهودو تقتلون انفسکم تاسو خپل ځانونه وژل وژل من باب الاختصاص دا د کیسان رایا ده لیکن جمهور علما فرمایي چې نه داسې نه ده ورما در تدری مثال د اختصاص پیش کړو اختصاص یو ځکه می اختصاص په اضافت راوستو بل ځکه می اختصاص په په الف لام معرفه باللام کې می اختصاص راوستو دریم ځکه می په ایوها کې راوستو نو جمهور علما فرمایي چې دا نسب بنا بر اختصاص دا د اسم اشارې په ځای کې نه کېږي او په نکره کې هم نه کېږي نه په نکره کې راځي نه په اسم اشاره کې راځي دا اختصاص بلکې دا چې راځي په ایتها کې راځي په معرف باللام کې راځي او په اضافت کې راځي نحن معاشر الانبیاء لا نورثو دلته اختصاص ته ځکه دلته اضافت ده په اسم ظاهر کې اضافت ده نحن العرب اقرا الناس ضيفا الته معرفه باللام ده نو اختصاص پکې راتلی شي انا افعل كذا ايها الرجل الته اسم ظاهر کې ايها راغلی ده نو اختصاص پکې راتلی شي او د دې دریو نه ماسیوا په بل ځای کې اختصاص نشته نو هغوی داسې ترکیب پکې نه کوي هغوی پکې داسې ترکیب کوي دا هؤلاء بدل د انتم نه ګرځي انتم چې هؤلاء دي یا عطف بیان ګرځي د انتم د پاره نو هؤلاء بدل دی د انتم نه او یا عطف بیان دی د پاره د انتم په دې پوه شوي نو ترجمه به په دې دواړو صورتونو کې دی بیا تاسو دغه یهودو تقتلون انفسکم تاسو خپل ځانونه وژل تاسو دغه یهودو خپل ځانونه وژل او بعضی علما هؤلاء خبر ګرځي انتم مبتدا ګرځي او یا تقتلون جمله مستأنفه ده په جواب د سوال کې واقع شوې ده چې کیف نحن مون څنګه یو مون څه کړی دي نو الله فرمای تقتلون انفسکم تاسو خپل ځانونه وژل د حولې په ترکیب پوه شو ور یو ترکیب مې دا وکړو چې دا من باب الاختصاص ده دا د کیسان رایا ولیکن دا ضعیف رایا ده درې ترکیبه مې نور وکړل یو ترکیب دا چې دا بدل شي دویم دا چې عطف بیان شي دریم دا چې دا خبر شي که بدل او عطف بیان شي نو ترجمه دا ده تاسو دغه يهود تقتلون انفسکم تقتلون بیا خبر ده تاسو دغه يهود دا د بدل او د عطف بیان معنی شو د خبر معنی دا شو تاسو دغه ماتون کی وعده ماتون کی خلک انتم هؤلاء الناقضون او تقتلون بحال دی جمله مستأنفه ده نو الله پاک ستاسو نه درې وعدې اخیستې وې دوه سختې وې یوه اسانه وه یوه سخته دا وه چې ستاسو د مزاج خلاف وه چې تاسو به قتل و قتال نه کوئ دویم دا چې یو به د بل یو بل به د کورو نه نه شړئ دریم دا چې که ستاسو څوک بندي شو نو هغه به په فدیه راخلاصوئ دا درې وعدې د الله سره دوی وکړې دا دوه د دوی د مزاج نه خلاف وي او دا یوه د مزاج سره موافقه وه نو دا کومه چې د مزاج سره موافقه وه دا یې منله خپل بندیان به په فدیه را خلاصول او دا دوی د مزاج نه خلاف وي نو دی کول قتل هم کولو او یو بل د کورونو هم شړل په مدینه منوره کې دوه غټې قبیلې د یهودو وي یو بنو قریظه او بل بنو نضیر بنو قریظه او دوه د مشرکانو قبیلې وې غټې غټې یو اوس بل خزرج د اوس او د خزرج خپلو کې دښمني وه د بنو قریظه د اوس حلیفانو او بنو نبیر د خزرج حلیفانو اوس او خزرج به چې سره ونښته نو بنو قریظه براغله د اوس امداد به کولو بنو نبیر براغله د خزرج امداد به کولو نو بنو قریظه او بنو نبیر به خپلو کې وجنګېدل نو یو بل به سره ووژل او یو بل به سره بندیان کړ یو بل به د کورونه وشړ نو د کورونه هم شړل کول وژل هم کول او بندیان کېدم چې یو کس به ترېنه بندي شو بیا به یې په شریکه پیسې راټولې کړې هغه به یې خلاص کړ چې چا به ورته ویلې چې دا ولې وایي تورات کې موږ ته دا حکم دی چې خپل بندي په پیسو راخلاصوئ چې بیا به یې ورته ویل چې تورات کې خو دا حکم هم دی کنه چې قتل مه کوئ، اخراج مه کوئ، یره وایي د حلف د وجې نه مجبوره یو، زموږ د خپلو اوس سره حلف دی او د خزرجو سره بیا د بنو نضیرو حلف دی، معاهده ده، د دې معاهدې نه مجبوره یو دا دوه کاره کوو، نو الله فرمایي تاسو قتل هم کولو وتخرجون فریقا منکم من دیارهم او تاسو ویستله یوه ډله ستاسو نه د کورونو د دوی نه تظاهرون علیهم دا حال د فاعل د تخرجون نم تخرج تخرجون تاسو وستل حال دا چې تظاهرون علیهم تاسو د دوی په خلاف امداد کولو ګوره بنو قریظه د اوس امداد کولو د بنو نذیر په خلاف بنو نذیر د خزرج امداد کولو د بنو په دې خو بشو د بنو قریظه په خلاف وهو محرم وهو شان دا ده محرم دا خبر مقدم ده اخراجهم مبتدا مؤخر ده اخراجهم محرم علیکم د دوی د کورونو نه وېستل دا په تاسو حرام وو په دوی خو درې شیان حرام وو یو کار دوی کولو یو حکم د تورات منلو چې خپل بندیان وای په فدیه را خلاصول او دوه حکم یې نه منل یو قتل او بل اخراج دا دوه جرمه دوی کول دلته الله د یو جرم د حرمت ذکر کړی دی چې وهو شان دا دی اخراجهم محرم علیکم د دوی د کورونو نه شړل په تاسو حرام وو د دوی قتلول هم په تاسو حرام وو دا دویم جرم الله ذکر نه کړو ګوره دا اخراج ملزوم دی او قتل ورسره لازم دی نو الله پاک ذکر د ملزوم کړي دی اکتفای کړي ده د لازم نه لازم نه دی ذکر کړي ځکه د اخراج سره قتال لازم دی افتؤمنون ببعض الكتاب آیات سو ایمان راوړی ببعض الكتاب په بعض کتاب باندې حيث تفدون تاسو فدیه ورکوي وتکفرون ببعض او په بعض کتاب باندې کفر کوي حيث تقتلون وتخرجون قتل هم کوي او اخراج هم کوي نو په بعضی کتاب ایمان راوړي په بعضو کفر کوي نو اوس ما درته ویل چې کفر تعریف دغه دی کنه چې په ضرورتو د دین کې د یو نه منکر شم کافر دوی د دوه ضرورتو د دین نه منکر او یو زر یو یو منلو نو دوی ته الله کافر وي کته اعتراض وکړي چې دوی خو ګناګار او کافر څنګه وو تاسو ورته جواب ورکړئ چې الله پاک دې حرامو ته ګوره مخکې یې ویلي چې اخراجهم محرم اخراج حرام دی قتلم حرام دی مرتکب د حرامو خو کافر نه مرتکب د حرامو خو ګناهګاري الله پاک ورته کافر څنګه وایي اما لانه كان في شرعهم كفر یا خود دې وجنه چې د دوی په شرع کې به مرتکب د کبیره کافر وو اخراج او قتل د دوی په شریعت کې کفر وو او یا دا من باب التغلیظ دی وتکفرون ببعض او یا دا چې دوی منلو نه یو نه کول دی یو نه منل دی دوی منلو نه نو ځکه الله دوی ته کافر ویل فما جزاء دا جزاء مبتدا ده الا خزي خزي ورته خبر ده حال دا چې دا فاعل ستاسو د جنس نم دی يهودي دی بل جزای نشته الا خزي مگر رسوایی ده فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې رسوایی ده دا خزي موصوف ده فی الحیات الدنیا دا ورته صفت ده خزي قائم فی الحیات الدنیا دا سی رسوایی ده چې په ژوند دنیوي کې ده ژوند د دنیا دا حاصل د معنا کې دی شي او خپل معنا نه ده دا معنا غلطه ده ژوند ده دنیا دا خو د اضافت معنا ده غلام زید غلام د زید او دلته موصوف صفت دی فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې ژوند خصیص کې ژوند قریب کې د موصوف صفت معنا بکوي د اضافت معنا بنه کوي په ژوند د دنیا کې داسې مو وایي حاصل د معنا کې دی شي بیا مو خو خپل معنا نه د خپل معنی د موصوف د صفت کوي فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې چې دنیا عالم شي فی الحیات الدنیا په ژوند خصیص کی چې دنیا د دناعت نشي فی الحیات الدنیا په ژوند قریب کی چې دنیا د دون وینه شي په معنا د قرب نو د دنیا ډیری معناګانې دي دنیا علم ده دنیا د دناعت نه ده په معنا د خصیص دنیا د دون وینه ده په معنا د قریب نو ټولې معناګانې مې درته وکړې ژوند دنیوي ژوند خصیص ژوند قریب د موصوف صفت معنا شو و یوم القیامت یردون او د قیامت پر ورځ به یردون یعنی یسیرون دوی به ورګرځي الی اشد العذاب سخترین عذاب ته وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله نه خبره د هغه څه چې تاسو یې کوئ دوی څه کول فسادونه کول اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا دا هغه خلق دي اشتروا الحیات الدنیا یعنی اختاروا الحیات الدنیا چې غوړه کړو ژوند دنیوي بل اخرت په اخرت باندې اشتروا په معنا د اختارو کوم استعاره ده بالتبعیه جزاک الله ګوره اختیار مشبه اشترا مشبه به د مشبه به مشتقی را واخله چې اشترا ده مراد ترنه مشبه کا چې اختار ده نو دوی مختار کړو ژوند دنیوي په مقابله د اخرت کې فلا يخفف عنهم العذاب نو نه به کمیږي د دوی نه عذاب ولا هم ينصرون او نه به د دوی سره امداد کولی شي